مومنان او خلق یاد کل چاہی دا اللہ حکمنا منل دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کولا اللہ وی دیل وز جنت ورکوم بطور انعام او جنت وداسی چې داغه پلنواله د اسمان او د زمکه بشان دی وایي بیا یو اعتراض وو چې حدیث پاک کې راځي چې یو کمزوري جنتی لا چې د ټولو نه اخر کې به جنت ته ځي او د ټولو نه اخر کې به هغه جهنم نه راوځي هغه له د دنیا په لس چنده باندې حصہ ملاويږي چې دا دنیا لس پیری نور کړي دا به د کمزوري جنتی مقامی نو قران ولې دلته کې وایي چې جنات الارض السماوات والارض جنت چې داغه بلنواله و د اسمان او د زمکه په مت پشان دي نو داغه جواب مونږ بیګاو کو زکه وی چې د انسان په نظر کې د زمکه نلوي زمکه او اسمان نلوي شی بل نشته نو قران پلنواله ذکر کو بدواله ذکر نه کو قران کې پلنواله به نسبت کې اسمان په شان دي بدواله وسومري هغه حدیث خبره صحیح شو بیا صفات د مؤمنانو ذکر کړ یو دا مؤمن هغه سړی دی چې خوشحالي درایي هم د الله په لار کې خرج کوي غم برای شوم د الله لپاره کې خرج کړي دویم صفت ذکر کو چې کله د غصه شي نو په غصه باندې کنټرول کوي دریم صفت ذکر کو چې د سره څوک زیاتې وکي د بدلا غستې شي او ورته امام اپ کې سلورم صفت ذکر کو چې د دنا نه خدای سره ګناو شي نو سر الله نه بخنه غواړي چې الله ګناه را نشوي دا تما ته بخنه وکي بل صفت ذکر کو چې دنه یو ګناه وشي نو همیشه هغه ګناه بیا بیا نه کوي ولم يسروا على ما فعلوا او الله وي دغه کسانو بدله چې کوم د مغفرت ته او جنت ته داغي صفت پړون ذکر نن قد خلق من قبلكم سنن تاسو نه په خواني امتونو تیر شوی هغه له پیغمبران راغلی او مسله ورته بیان شو وا چا منلې وا چا نه و منلې نو قران وی دا غي حالت وګورئ قد خلت من قبلكم تحقیق سره تیر شوی مخکې تاسو نه نو وګورئ سرنګ شو انجام د دروغجنو چا چې پیغمبر لا دروغجن ویلو او خپل دروغجن انجام وګورئ او قران د دې نه ډک وو قالو د نوح علیہ السلام ته دروغ ویلو نو الله پاک د سونابوت کړلو وکړ تر دې چې د نوح علیہ السلام په ځای هغه وو یو او دوی کا د لوط علی السلام خزا هغه عذاب کیوا د ابراهیم علی السلام پلار لاړو هلاک شو د موسی علی السلام پرورش کوونکې فرعون هغه الله ډوبو هغه سره چې هغه مال دولت د ځان لپاره چې مکړې وې دي کې دا الله سدي الله سره د مال سره کې منډلو قارون فصیلو پیدا څنګه کې وګورئ عاد او سمود د دنیا داسې سپر پاور دی شوی چې قران خپل وای تاسو دا غي سره می حصے ته نه راځي چې زر حصے دا غي طاقت تقسیم شي په زر حصو باندې تاسو دې وی حصے برابر دی نو جای کې وسومره طاقت وو او قران چې کله دا هغه واقعي ذکر کوي ان شاء الله چې موږ په څه تورسو سورې عرب نه شروع کوي وتنحتون الجبال بيوتا قران وای په ګوتو باندې به غر کې سورې او کو آ غزه کې به پور جوړ کو چنم هغه ته سره بغیر د لفت نه او بغیر د پاسنګ نه نشي خته هغه بس مکه ولاړو او ګوتو باندې به سورې غر کې پورو دارنګي په اوار زموږ په بنگلې جوړولې اوس هم د هغې هغه نقش و نگار په غرونو باندې شته نو خلک ورته حیران دي چې دې زیره دې ختلې څنګه تاسو په ملک وګورئ آثار قدیمه لکه د موجودو په شاباس غړ کې یا په تخبایي کې تاسو ګرځي نو تاسو له پته ولګي چې رب خلکو کې څومره طاقت وو او څومره ټکنالوژي و یوازې مصر کې چې کوم فرعون دی کوم ځای جوړ کړی دی هغه کې یو یو غټه چې کومه لګېدلې ده نو هغه نن کرن نشو چلولې او هغه 100 100 فوټه اوچته لګېدلې او تحقیق په دې باندې ساينس کړی چې دا ګټې د ډېر لري نه راوړل شي نو څنګه یې وروړي الله تعالی دا غي سره میسي ته نرسي ایله ما طاقت ورکړ هغه په بوټي لا تبر ګنتري چاري نه راغله خدا سي مړوند کې به ونی وو ویل کو سره د مونږ به راوستل شي شپېته ګزه پلنواله ایک سو بیس ګز لمبواله چې د انساني او په سونو کاله عمر په سونو کاله باندې عمر راغی لکه نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله تبلیغ کړی نو عمر له سورو د سرو کالو نه خو چې کله به مر شوی ماشوم مر شوی دی او زرګونو کالو نه عمر وو دا قران دا اوس عظمت د قران ذکر کوي هاذا بیان للناس دا قران بیان کافی دی خلکو لپاره چې دا قران ووري په دې ځان پوه کی نو دا ولا کافی دی واقعاتو کی تاریخ ورته بیان کوو هدن او لار خودون کی کتاب دی وموعظه للمتقین دو کار کوي ولا تهینو سستی مکوي د الله د دین کارونو کې ولا تزنو او مغم جن کیږي دین باندې منګولې ولګوا نبی علیہ السلام وایي کوڅه مې را تفریح خدل یو د الله کتاب قران مجید یو زما سنت او په دې باندې داسې چکو لګوي د جامع غاخونو کې کلک ونیسي بالنواجس حدیث کې راځي یعنی هغه سیس چې سړی خله کې په چکو لګي او د جامع غاخ لاندې راولي چې د خلاصي اړو سره امکان نه وي نو څه بدان کې راولي او څه شیطان راولي ځکه حدیث پاک کې راځي دا د انسان وجود کې داسې ګرځي لکه چې وینا شیطان داسې ګرځي لکه څنګه چې د انسان په وجود کې وینه ګرځي دا شپېره راځي او دا شیطان خپل خړتم د انسان زړه ته ورپسې او آل د وسوسه چې خناس پټ راتلونکي نو زړه کې وسوسه واچي مړه کینا خبرې او غوښوان دې کړي او ودشه او داوګه او داوګه خناس حال در رسیدل دي نو چې تر ابازي او چې نزد الله کتاب اورم مسکوما نو دې بزان را باندې کې ځان نه وخت شو کوي نو قران وای انه لکم عدو فاتخذوه عدوا دا ستاسو دشمن دی نو په دشمنی ونیسئ موږ سره دوستي کوو اصل وجه د گمراهۍ د مسلمان دا ده چې د قران الټا روان دی قران وای شیطان ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدوا په دشمنی ونیسئ موږ دا زمو خیر خواله یو سره وې زمو مالدار شم مال په ما بچ کې نستانه سیوا مالدار دي دنیا لیدلې دي او هغه مالدار چې قران ورته مالدار وایي قارون ان مفاتيحه لتنو بالعصبه دا هغه چا بیا نه دا هغه خزانه دا به یو ټولګیو چې دا کړي وا اجمال له مسلمانان ورته وی لا تفرح په دې مال باندې فخر مکوا ان الله لا يحب الفرحين الله تمال والا چې په مال باندې فخر کوي دې سړي سره مینا نه کوي او رسول دې کې دا الله سره کار دی انما اوتی تو علی علمي دا خو زما خپل کمال دی زما د مټو ګټه ده دې کې دا الله سدي الله ته دا خبره په دوله کې ده الله سمګي ته وی ویری سا اره اوسیز د الله ماتخت د حکم لاندې نو چې الله سمګي ته وی چې ویری سا نو بس هغه لوګو نظام کولاو کو خپل سمګي ورخه شوي د زورونه مورونه شروع کړ خدای الله دا گرفت نه سره چر تخلاصې دي شي ان بطش ربک لشدید سات رب نیول ډیر سخت دي چې دغه پته ولګی دا چې الله عذاب کرالم اوس تخلاصې دی لا خلاصې لار مشته بچي دي وخلق راجم شهید موسی خدای مې د دولت لپاره وجني زما دولت او تپادشي او دا غریبانان په مزیو کې الله یو دا هډه غړ بېمانه دی الله پاک فرشتو ته حکم کو دلته دا کور مال حال نور راي نور نه کیږي دی بسر ولا بار کوي هر څه ولا بسر بار کړ الله یو خصفنا به وبداره هغه کور بنگله چې ځان له جوړ کړي وا هغه او مال دولت مولا بسر کې خورو او تر قیامت په ځمکه کې روان دی تاریخ لیکي چې پنځه باوا یو غز یو لیش یعنی پنځه لیش د روزانه په خط دي دا بلا بچي څومره مدد وکړي او هغه دنیا ټوله په سر پرته ده کله ځمکه ته ورسېدل کېږي دا سجین نه په وخت ته څومره زمانې وشوې، په زرګونو کلونه وشو چې روان دی او ودرېدو والا سیستم نشته، اختر نشته، شوکتر نشته، روژه نشته، کوژه نشته، جمعه نشته او خالي نشته. هر ورځ پنځه بابه په ښځه تل دي او مالې په سر باندې لکه سې نیولې نو مطلب ما او تعالی دا لري چې دولت خلاصې ده الله د عذاب نه نشي کولی ها الله درکړې دې دا الله حساب کې یاد ساته او خپل مال چې الله موږ ته په تور قرض را کړی دی چې موږ الله له قرض ورکو او پای کې الله یې سو قرضو الله وی ولا تهینو سستی گئی بنا سستی چې درکراله نو دین کار بدل نه پاتې شي ورګه بیا به مونږ کومه اوس ویل نه کار نسل رااله مدولس بجې د پاکستان کې خو دوه بجې د ماسپخین کیږي چې سترګې دې پټې شي نو د ماسپخین غلاړو د مازیګر لاړو د ماقام لاړو د ماوسن لاړو ویزه سبا کار ته زی ویا او چې کارو کې ما خام دی اړي درکې نو علاوه چې ټول ته راځه ایا چې څو روپۍ خلم دینار خلم هغه زما کار نه کیږي الله حبیب وای دوله سنی والا حضرت پیغمبر پاک حکم دی ولاړو سبا دوله سنی واغشي دوله بس نبی اسلام ولیدو ویلاګې نمبر حال دی اما که اروپای وسه گزاره بکیدا اوس خو خبره ټول زمون راغلی دا نبی رسول الله مولي اتا نه اخلا سبا چې کارو کو مالک لوي اتا نه راکا هفته لږ ورځې دې سره رانه دي نبی رسول الله لاره کې مخه اورلو لکه څنګه چللې اذا الله حبيب اتا نه اخلا ما د کور کور راشنم برابرۍ کو پیسې پکې بچي دي بیکار دې داتانو کور او غشته دې روپۍ برکات پکم دې راغلي حرام دی اغستی دوست مثال په تور باندې تنها کې اسی موزنه کې او په تنها کې به وګورئ د موس کې اسی حمام د نه ځه خو د ډوبې کې نو بیا حمام کې ناشتي په ګندو باندې باتروم کې دنه ناشتي یا بل یو ځای فضل لاله چې نه تنها چې داخل دا حلال اخلي نه حرام چې ته مالک لړې هم نه کی نو په دې دولت سره یې هیږي نه دا به هله هیږي چې تعالی څومره تنخواه درکړي چې دا عمر ته کار وکړي نو سستی بدن کې نه راوړي اول کار کوو د ځوانانو بشان او کار باندې سره ښکاری صحابي نبی اسلام صلی الله علیه ملاو کو نو په حضرت باندې دا غلا غونډه غونډه ولګېدو دغه کلاس دی ورته دا لاسونه دی ولې داسې کولای شوې دي هغه د الله حبيبا صحاب چې موږ کوما تبرګه عالم او غر لو کېږي نو آلته نه جاری بوډي و هما ګډه او تړم مسخیل درا کوشما هغه د مکی بازار کې خرڅ کوم باغی باندې خپل بچولا نان نه پکوړما دغه زما کار کسب دی دغه محال دی نبی اسلام اله تروا وصل او خپل کړ وی القاسم حبیب الله مهنتی د الله دوست دی زمو څخه خلاص نه بولې یم خپل ولا تهینوا ولا تحزنوا مسس کیږي او مغم جن کیږي د رزق وعده الله یې ما کړی دا وانتم الاعلون تاسو به کامیاب تاسو به اوچت تاسو به د دنیا سو پر باورې ان کنتم مؤمنین په دې شرط چې تاسو مؤمنان شوئ ایمان په الله راړو نو تاسو به کلک شئ نن مسلمان چې وار خوري د دې وجه نه چې ایمان لا زور باندې لږ شي وي ای هم تاسو کوم کرهون کور سید تاسو لا کرهون سهم تکلیف فقط مسل قوم کرهم مثله نو تحقیق سره رسیدلې ده او قوم کافر لا زخمونه تکلیف بشان د دې چې تاسو درسیدلې ولی دا غی توری تاسو کې زخم جوړ کو نو تاسو توری مال تکیری وتلک الايام نداولها بین الناس او ذکر زیدی او دا حوادث د زمانی دی رضی دی چې مونږه ګرځو په من د خلکو کې لیالما ولیالما دې د پاره چې پوشي یا سرګن کی الله دې د پاره چې ښکارې کی الله هغه کسان چې ایمان وروړي ويتخذ منكم شهداء او جوړ کی ستاسو نه بدی باندې شهیدان ګوان والله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي د ظالمانو سره وليمحص الله الذين او دې د پاره چې پاک کی الله هغه کسان یمحص پاک کی هغه کسان امنو چې ایمان وروړي دي قد خلت من قبلكم تحقیق سره تیر شوی مخکې تاسو نه سنن طریقې دا عذابونو پیړای فسیرو فی الارض نو وګرځي پزماکه کې سیلو کوي پزماکه کې فنزرو وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ شو انجام د دروغجنو چې څوک دروغ وایي دا غي انجام څه دی هاذا بیان للناس دا قران کافی دی بیان د پاره د خلکو وهدن او د هدایت ذریعہ ده دا حالات د زمانه دي چې موږ یې ګرځو په منځ خلکو کې کسی کو تخت سلطانی الله وی چاله ز بادشاہي ورکو او کسی کو در در گدائی سو کوسا په کوسا باندې غریب کما سوال کوي میرا میری مولا تیری مرضی الله ستا مرضی دا چې چاله سور کې نو دا ستا خوخه دا او یو انسان که بدی باندې اعتراض کوي چې الله بلایند دی دومره ولي ورکړي نو دې د الله په تقسیم باندې خبره نه تعالی چې الله څه درکړي روغ صحت درکړي شیخ سعدی رحم الله په بډاوالي کې علم شروع کړ او ډېر کتابونه لیکلي ګلستان بوستان په خوا د مليانو د جمعې په خطبو کې دا هغه چاربې دي او دا هغه سندري او دا هغه نسونه او جمعو کې دي استاس اشعار لیکلي یو ورځ بلار روانو میرا کې خپل بل خپې دغه په خوا غریبي ډیر او غربت ډیر هزار بل چاونه اسی دې زګر راته جوړ چې الله استادو ربي آباد شهري او شیخ سعدي خپل بل خپې روان دي تاسو د دومره لوی سلطنت کې چرته د منځري پیزار نشته چې شیخ سعدي واچي امتحانا لسا چې مخ کې لاړو یو سړی دی چې د هغه د بوډو نخکه تخپی نشته په دونان دی او په ګیسای باندې روان دی په دې په دونانو باندې روان دی تاسو دې دې چې خپل سره نیو روان دی هر کوزو باندې ماشوم روان دی چې سادي شو کته چې دې میرا کې او دې معذور رسه خدا الله په ما امتحان کړي نو الله را پسې دې پرې ورته او هر یو نخره بده کړی تیزار به اعلی نالا چولې جامع به اعلی کسه مغستی بالا درځي به جوړی کړی قسمه قسم سہولتونه بدله موجود وي سورلیان به موجود وي که تاسو یو کې وای بیا را بس ډیر په مشکل باندې وخت دی دا څه کنه دا هر اول څو بیا تاسو ډیر په مشکل باندې تنخواه تنخواه درځيږي دا اصل وجه دا ده چې زمونږه ایمان په تنخوا دی په ډالر دی په روپۍ دی په الله باندې نه دی که چېرې زمونږ یقین په الله شو نو په دې کې به الله برکت واچوي په دې کې به الله برکت واچوي مونږ به سکول له دون یو روپۍ به راکوي دا به څلور ورځې کې یو روپۍ څلور ورځې پچیس پیسې پر ډې هغه چې په هاي سکول کې ولا چې پرایمري و نو هغه وخت کې به شپږ پیسې د ډاکټر د ډېر په شان وشي هغه به راکول نو په هغه سلور نه باندې به تعالی په ډېر د چولو مو او سوزان له باندې سم موسم واغښت او پنسن به سره مو باندې مواغښتو بیا هم به شپږ پیسې پاتې شو او اوس ماشوم چې سکول لذي په جاسه ولا ورګې نو حال دی وګورځي په بدی سکیږي برکت ختم یقین په پیسو شو په خالق نشتا په خوا وي د صدر ګولور راغله او خان کرا د شکور کېږي او خلک داګه دیدن لرته چې د صدر ګولور ورته سره راغله او غریب څنګه له ویلاس وزرنه لګي خیرني د صدر ګولور خیرني الله دولت ډېر په برکت ختم شو دولت ډېر دی اوس خبره د لکونو ده او د لکونو نه او د کرورونو ده د لکونو خبره وته اول که سونو وا بیا د سلګونو شو بیا د لکونو شو او د کرورونو او یرګونو خلک خبرې کوي خو برکت به کې نشته الله وی تلک الايام نو دا وی دوه بین الناس د غرض دي د خلکو مینس کې اړو مرانو ما وليعلم الله الذين امنوا دې بارک سرګن کې الله هغه کسان چې غي کې حقيقي ایمان دي ويتخذ منكم شهداء او جوړ کی تاسو نه شهیدان گواهان والله او الله چې لا يحب الظالمين من نه کوي ظالمانو سره وليمحص الله الذين امنوا او دې لپاره چې الله پاک کی هغه کسان چې ایمان وروړي د ګناونو نه ويمحق الكافرين او وباسي مون د کافرانو ختم کی کافران واه